بسم الله الرحمن الرحيم خلوه ويدخل فيه الصبر والثعلب داخل څه په دې درندګانو کې زبع زما په فارسی کې ورته کفتار وایي او په اردو کې ورته بجو وایي بجو بجو کیا چیز څو نه ده جیم د جیم څه ته وایي یګ څو ګردو خان دي ها کوم څه وایي کوم څه وایي خا جزاکم الله خدای تاسو ته اجازه زما خو هغه ډیره مړی چې خوري او زب علما للحذاجرو حذاجرو علما للطبع سکون ډیر شي خوري ګیدړه کوثر یو کتل دا ډیر عجیب موږ حضرت رحم الله فرمایي بان شو نو ګیدړه او کوثر کوثر نه په دې عمله وکړه رسول الله ما ما ما سکه چې ما عمله کوي څه چې سوایا بزوایا نو دا ګیدړ چې کوم دا دا په پوچو باندې پروت په چلی او په غوږ پورې په چلی ختلی نو وی وای کوتره وی ښا وای چې دا ګیدړ چې دا دا یو لوی سرمایدار سړی دا او د سرو زرو په غونډۍ باندې ناس دا او په غوږ کې د چاندي او سیس د دوی چې دا لومړی چې دا دا د شي دا هغه د سرو زرو غونډې ناشته او په وکی دا شي هغه څه نه وته لوي خاله ټیک دی اوس ته ملګرتیا کله چې کوتره پاس ونه ته وختله ته دا وخته ونه ته ورته وې ته صدر او وزیر اعظم نه بلکې ته ګیدړې او د کوچو په ډیران باندې ناس په غو کې هم یو کوچ له خطر دی اے خدای ته وینا غرضه کی او ځان اخلاص کنه کار دې کول على كل حال نو يدخل في زبع وثعلب كدر يكون الحديث حجة على الشافعي دا حديث کوم ذکر شدا مخ کی دا زم طرف نه دلیل په امام شافعی رحمه الله فی اباحتهما هغه دواړه مباح بولی زبع او ثعلب دواړه مباح بولی نو به دا دلیل دی خلق چیرای والفیل ذناب فیل هم ذناب ده فیل غاخونه خاص کتلی او بهر چراوتی او هغه باندې وهل کی خلق میشي ور باندې فیکره نو مکروه تحریمی ده ويربوع هغه غټ ما مګه کانه یا دشت کې چوي غټ غټ موش دشتي ورته وي فارسي کې غټ غټ موږ لیکلې مې او شاړو کې وي اډیر خاورې چې راوستلې ها ها هغه یې تیر بووي خړه ورته وي څو ابن الک عرس ګورکک راسو ګورکک دا یو قسم حیوان چې څوک مړ شي هغه نه پلټي بیا خو یې قسم نه کوي من السباع الحوام دا درندگانو د حشرات الارض وک وکره اکل الرخم ماشا څور څوي ماشا چې سم مرغه ته سم بلاله ماشا خلک وته هغه ذکر هغه چې هغه خلا رخمه رخم والبغاث نام یو قسم مرغه ده تیر رنگ ورته وای ما ته پته نشته چې دا به څنګه سیږي لانهما یاکلان الجیف دا دواړه مردار دي د دې وجه نه لکه دوی اگر که د جناب طيور او یا د جناب الکوا سبا سبا نه دي درندگان خو لیکن مردار صبري مردار ولا باس بغراب الزرع الک دا کونی موږ ورته کارغه وایي ولا باس باس نشته بغراب الزرع خو کله ان کان عقله خلاف الاولى ان کان عقله خلاف الاولى اگر که عقل خلاف اولى له خو بیا هم باک نشته پکې ول انه یاکل الحب دا دانی خو د غنم دانی د جوار دانی دغه خوري ولا یاکل الجیف مردار نه خوري وليس من سباع طي او درنده هم نه ونو شي خبر خو اولادانه چې وی نه خوري ښا او هغه چرګ چې همیشه سخوري مردار خو هغه په حکم د جلالی کې د خا بنا څور دې به تلې درې ورځ چې تنه دې درې وکول کله جزاك الله معلومي خلل دي خلل وعن ابي يوسف رحمه الله امام ابي يوسف دليل دار هغه مذهب دار انه يكره کتل یې ما دې شمشته ورته وای اردو کې هغه کچوا ورته وای کچوا یو نادر څه سواوري مذهب د ترک طالبان چې بیا په تبلیغ کې بیان کړي یاد نه حضرت زنون مصری رحمه الله کپړی نه په یو دریا باندې ناشته او دا کیچو په وبو کې را روانه د ډیره کوتیږي سره دریاب غاړې ته وځي د ځنګل طرف نه یو غټ تک شي لړم د هغه راغی او لړم راغی په حاله به ذکر په دې ملا کې نسته او دې کښو چې کوم د داسې تیزی سره روانه ده نو حضرت زونی مصری فرمایي چې ما ویل چې په دې کې څه کیسه ده په دې کې څه کیسه ده په حاله کې کشتي وال پسې سکه ذکر یې کړ یا ملامبو پسې واله چې څنګه خو ځان پسې ورسول چې حالت کړه دا د دریاب د بلې غاړې ته دا غوړه کېدل دا سوال وای دا شمشتی او کیچوا دلته ورس دلنو مولای د دریاب د غاړې سره برابر کړ لړم اخو تواو څو خپل زم تقریبا ورسېدم نو ګورم دا ماجرا چې یو مار روان ده اوس یو نوجوان پروت نشه کړی مار روان دی ډېر لوی مار ده او دا په لحاظ دا لړم ورغه د مار په سر باندې سوس دا لړم نه دا په مار زور اور ده د ظالم زور پښتو په یو څو ټکولې په دې سر باندې ورته ورته مار مرس او واپس لرم راغې پر کې چو باندې کېنس واپس روان نو زه ورو ختم چولم نو نوجوان دی رئیس زاده ده شراب سکلی دي نشه ده دراله مصفات کې د تم سره چې او بو مو خپل کې ورته واچول سره چې را پیدا سما ته دي شو کتل الکه زونی می څه څه کې ما خاطر نه ما خدا ویل چې دا بزرګان او نیکان دا همغه نه پاسکان او پاجران خاطر نه راځي څه څنګه دلته راغلی دو ټول چې وګوره د خدای پاک حفاظت ته څومره سرکشه حالانکه تا ګناه کړی شراب د سکلی دي وګوره یو د دې غزل ته وګوره چې وې کته لوی مات کړ ما ته ما خبر یقین کیږي او دا تا ته د امر روانو درې غزونه کې رسیدلې او تقریبا کې چې چلی الله جل غیبی انتظام د دیو کې کیڅ ویل دریا براوي سات لړم ته حکم وکړه هغه هغه په ملاکنه سره د امر لړم مړ کته ته خدای ورنه بچ کړ سبحان الله دا زما څومره لوی خدای ده چې الان کې زه نافرمان یم سرکش یم او د شي سرکشي چې اوس هم په حالت ګناه کې پروت یم او بیا هم زما د حفاظت تنظیم کې مال ټول ګناهونو توبه ده تا پلاس باندې توبه وباسم نو بیا د لوی زمانه ولی الله جل جلاله کوم ده قرن جوړ کو نبی رسول الله مر اکل او عائشه چې کله سوال کړه عائشه هود رسول الله ما کړه نه کړی دا کل دغه نبی رسول الله مخره تاسو ان شاء الله دې تفصیل هغه مشکات شریف کیا د تناشی او مسند امام اعظم کې تاسو باز اورېتل وهو دا حدیث حجت علی الشافعی فی اباحته وزنبور من الموتیات دا د څه بلا یاد کړه تعالی کړه اوس مچیا منبره مو غومبسه ورته وای مو ورته وای غومبسه دا غومبسه ورته لګیږي هم غوم غوم کوي خاله دا غومبسه چې کوم د بمبره دا د موزیا د موزي جناور خړل روا دي ولې بیا پتا کې لکه طبيعت سره دي د ایزا به تم خلق ته سره رسې وسلحفات من خبائث الحشرات دا خبيث الک هغه دا چې دي کې خبث دا خبيث سبز تاسو په تو معنا وکم خبيث ته خباثت ته پکې پلیتی غونډه ده پکې مردار غونډه ده حشرات الله تعالی فرمایي وحرم عليهم الخبائث ولهذا لا يجب على المحرم بقتل الشيء قارن دا راوتل چې چا حرام پړوي موسی الکوي سناور مړ کې سیزن پلاسین نه ده وانما تکره حسنات كلها حسنات ټول مکروه دي استدلال نجات دلیل نیولو جذب قسم سری باندې او قسم سری کې خو منسوسی حدیث راغلی په عبارت نص باندې ثابت ده علت ورته سره د حرمت چې وین حشرات الارض او باقي حشرات الارض په دلالت نص چې کوم ده ثابت یا په اشاره نص باندې لانه دا ذب من هذا حشرات الارض بس دې کوای دا بس وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد